يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما رواه فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وإلى سی ينكرها وهجرته إلى ما هاجر إليه او د عظمت د شان د دې څومره هم د په اسلام کې دین بحث د سند د دې حدیث شریف دا به یو ځل نیموی به پر حاشو لیکلی دریم بحث په الفاظ د دې حیشدي شریف او د معانی او لغوي او د اصطلاحي بیان دی سلورم بحث په اعتراضات او جوابات کې اره سره وضاحت د معنی نور مراشد پنځم بحث د استنباط د مسائلو کې د دې حدیث شریف دی شپږم بحث په مناسبت د دې حدیث شریف د باب او د آیات سره لکه څه وکینا ستور لیکا کیس پښتي کا ما څه ناس ته طالب وکم دې په خپل یاداش اعتماد کوي خدا اعتماد خونه یا ځان سره په بل لیکل اعتماد کوي نه خپل لیکل به ته یادېږي د بل لیکل سره ته نه یادېږي چې په خپله په یو څیز سړی خواري کې قلم ته وګرځي دا ده ته یادې پردې نه یادېږي نو شپږ مباحث شو اول بحث کې بیان د اهمیت د دې حدیث الکه دا د مو انیس کې مولا باندې ورځ نه غناس نه زمانه زیات ضعیف است دیم بحث په بیان د سند د دې حدیث شریف دریم بحث په بیان د الفاظ مفردو او د معانی او لغوي او اصطلاحي د دې حدیث شریف څلورم بحث په بیان د اعتراضات او جواباتو کې پنځم بحث په بیان د استنباط د مسائلو کې د دې حدیث شریف دی شپږم بحث په بیان د مناسبت د دې حدیث شریف دی د ترجمه او د آیات سره کش پش کا ثواب بخدای درکړي کش پش کا وکړه لیډر طالب مې نه په خبره ها لیډر نشه څنګه نه سب ده د دین تعلق یا د قلب سره دی یا د قالب سره یا د زړه سره دی یا د باقی بدن سره او د دې حدیث شریف تعلق د قلب سره دی په دې کې کوم امور د دین چې تعلق د قلب سره لري نو دا غي تعلق د دې حدیث شریف سره نو احکام د دین یا د قلب سره تعلق لري یا د قالب سره د دې حدیث شریف تعلق د قلب سره دی په دې اعتبار دا نصف دین شو حضرت امام احمد ابن محمد ابن حنبل وای دا سلف د دین دی دریم ایسا سلس پرته اعتبار سره وي چې هغه وي ایمان او اسلام او دین دا عبارت ته د دریو شیانو نه دې حدیث شریف تعلق د نیت سره دی او نیت سلس د دین دی ځکه دین مرکب د دریو شیانو نه دی د نیت نه فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ استبرأ لدينه وعرضه روان درس فالحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات فمن ترك الشبهات فقد استبرى لدينه وعرضه بين ده حقوق العباد ترى ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه دريم ده حفظ ده اوقاته سره سرچشمه د نیکو عبد الرحمن بن مهدي وي امام المحدثين چې زما دا رأی ده چې څوک کتاب لیکي په دین کې نو چې په سر کې دا حدیث شریف لیکي لکه دا توجیه د طالب او د استاد ده د متعلم او د معلم د حسن نیت یا مدار د دین دی چې طالب هم نیت خو کی مولا هم نیت خو کی که غلط نیت راغلی چې دا غي نه توبه وباسي وای په هر کتاب د دین کې سر کې دا حدیث پکا د دې وجه ټول محدثین تقریبا دا حدیث په اول د کتاب کې راوړی ترمذی له ورستو ذکر کړی دی ابو داود موطا امام مالک کې نشته باقي ټولو کتابونو د احادیثو کې شته خدا چې موطا امام محمد کې شته او موطا امام محمد یو نسخه ده د روایاتو د موطا امام مالک امام بخاری دا حدیث شریف په وزینو کې راوړل امام بخاری دا, دا مبارک حدیث په خپل کتاب کې وزینو کې راوړل اول دلته بدل وحی دیم کتاب الایمان دریم کتاب الایمان والنذور نو هر محدث په خپل کتاب کې تقریبا دا حدیث راوړی دی بغیر د معطا امام مالک نه ماته چې معطا امام مالک کې نشته معطا امام محمد کې دی دا معطا امام محمد نسخه ده د شپاړس نسخو د معطا امام مالک محمد صاحب د امام مالک صاحب شاګرد لومبه خبره شو اهمیت د دې حدیث مبارک په اسلام کې دغه خبره د سند د دراویان دا د راویانو بحث که تاسو وینئ په دې حاشیې لیکلي دي اسماء الرجال چونکې د بخاري ټول رجال موثوق او معتمد دي د دې وجه نه د رجالو نه بحث نه کوو خو دا ړومبې صرف د طریقې ښودنو لپاره حمیدی دا استاد دی عبدالله ابن زبیر الحمیدی د امام بخاری استاد دی د فقه د دنه ویلې ده او دې شاګرد د شافعي صاحب او د شافعي صاحب مقلد دی د دې وجه ډېر مليانو امام بخاري په شوافیو کې داخل کړی دی د دې خپل استاد مبارک ته وجنه او په بعض ظاهر او مسائلو کې مشهور کې اتباع شافعي صاحب کړی خدا صحیح نه امام بخاری د تقلید د مقام نه اوچت تقلید زمونږ غوند خلقو کار دی نا امدی مجتهد دی د مقلد ګرځول دا خو د مرتبه ښکته کولی دې د چا پروا نه لري دې د ائمه او د حدیث نه مقلد نه که په پسې استاد څوک مقلد کېدی نو بیا د ده خصوصي استاد مکی ابن ابراهیم دی چې یولس احادیث ثلاثیات یې د هغه نه نقل کړي دي ما ورته وایي چې څومره واسطې په سند کې کمې دي د سند عالي وایي بخاري کې دوی ثلاثیات یعنی دده او د حضور په منځ کې درې واسطې دي د تبع تابعین وای هغه د تابعین وای هغه د صحابین وای یولس ثلاثیات د مکی ابن ابراهیم په واسطه نقل کړی او هغه د امام ابو حنیفه خاص شاګرد دی د صغار شاګردانو نو که د استاد په وجه بیا ورته حنفي وایه ثلاثیات په بخاري کې دویشت په مسلم شریف کې نشته دا غي لوی سند رباعي ده او هغه پکې لګ دي اکثر خماسیات ثلاثیات سند یو ګل ترمذی شریف کې یو د ثلاثی په نسائی کې نشته ابن ماجه کې پنځه دي او پنځه واړه ضعیفه دي نو په صحاو سرتاو کې ثلاثیات په بخاری شریف کې دي دویش په ترمذی کې دي یو په ابن ماجه کې دي پنځه او پنځه واړه ضعیفه دي په ابو داود کې نشته نسائی کې نشته په مسلم شریف کې نشته معطا امام مالک کې سنائیات دی ذکر تابعین بیان کوي حدثنا نافع عن ابن عمر او په مسند ابي حنیفه کې احادیات نشته یعنی برای راست صحابی نه هغه دا شیخین راجمع کړی دي دا رستنی دی دا سلورم صدی او یا دا حمیدی دی دا مخکنی دی عبدالله ابن زبیر الحمیدی استاذ په دې حاشیه کې ویلي کړي عبدالله ابن زبیر په دوه سوه پنځلس هجري کې وفات دی ها ها دا سفیان ثوری ړومبی چی دا مشر دی د امام ابو حنیفه همعصره دی او دا سفیان ابن عینه کشر دی د امام ابو حنیفه شاګرد دا د کوفی محدث ته په آخري جون کې مکه مکرمه ته تللی اون ته دیرش کال تیر کړی یو سل اته نوي هجری کې وفات او شافعي سے مسند کې او نور کتابونو کې د دنه روایت زیات نقل کړي دا غشا اس شا استاد دریم دی یحیی بن سعید الانصاری عقبه ابن وقاص اللیسی په خلافت د عبد الله مبارک کې وفات عبد الملک کې وفات دا درې واړه تابعین دي یحیی بن سعید صغار التابعین نه او محمد بن ابراهیم التیمی دا اوسات ونه او علقمه ابن وقاص اللیسی د کبارو د تابعین نه دی چې کبار هغه ته وایي چې خلفاو سره ملاقات شي ډېر خلک وایي چې ما نور لوی سړی خو حضور مبارک یې نه دی لیدلی نو روایات یې د خلفاو راشدین نه دی دی د عمر صاحب نه نقل دی عمر صاحب څوک دی عمر ابن خطاب العدوي د ویشتو کال عمر کې چې په سید الکائنات ایمان راوړ دا اووم کال و د هجرت او د ده نه څلوېښت نفره مخکې مسلمانان شوي د حضور د قتل په اراده روانو خدای هدایت ورته مسلمانان مظلوم په عذابونو کې په مصیبتونو کې حضور مبارک ډیر تنگ شو او دعا وکړه خدای اسلام کې یو د دې دوارو کسانو داخل کې اللهم ايد الاسلام بإيمان احد العمرين یا عمر ابن خطاب ته هدایت وکړي یا عمرو ابن هشام ابو جهل یاده ای قرعه فال بنامه نامه عمر دادا خدای پاک دادا پنم باندې فال الله برای پار بنامه من دیوانه دادن حافظ شیرازی مینه دی ډیر سلیسه پارسی ده کوله می من دیوانه دادن خدای دې ته هدایت کلیه کچره تاسو به اورېدل نو دته مطلوب دا رسول الله وي دا دا ځای نه چې ویښتوز دي ګنجې نه دا ځای نه باید سړي نه ویښتوز دي غټې غټې سترګې او برید پې بریښ او شکل یې محاب کان رجلا محابا غټ مخ غټه سینه غټې سترګې خړې او دلته برید سباله وی پریخی دا د د په ایمان باندې ملائکیم خوشاله شوي دي مسلمانان مسلمانان وی الله اکبر او ملائکو وی الله اکبر او فاروق ورته ویل شو د ده په وجه خدای فرق د حق او د باطل راوست د دینه مخکې مسلمانان مسجد حرام ته نشو تللی که تلل به داسې په پټه او ځان د چې ایمان نه وړی راځی چې ځو نو جمع به یې کوله لسنیم کاله بادشاہي کړه او دویش لاکه درې پنځوس زره مربع میل ځمکه یې فتح کړه دویش لاکا دری پنزوز هزار مربع متر دا ټول پاکستان درې لاکه اووه زره مربع متر دی او افغانستان د دریو لاکو نه کم دی نو د اوو پاکستان عمره ځمکه دا د فلسطین کاله کې پته او د دوه بادشاهو سره مقابله وه په یو ځل د ایران بادشاه او د روم بادشاه له هغه وخت کې دا داسې وي لکه امریکا او روس چې خلک یادوي همدغه غټ حکومتونو دا واړه واړه ټول د هغوی تابع اوه واړه واړه او تابع د چا په لکه اوس موجوده وخت کې پاکستان د امریکې په غېږ کې پروت دی نو دو عظیم الشان حکومتونو سره ټکراو راغلی او کامیاب داسې بادشي یې کړی دی چې کافران او انګریزان وایي دشمن که د عمر غوندې شخصیت بل په اسلام کې راشي د مخ د ځمکې نه به ټول دینونه ختم کړي علاوه د اسلام کې ما د استاد نه اورېدلې د افغان صاحب چې جرمني کې یو کتابخانه ده جرمني کې ښار دی بون هغه کې یو لوی لایبرري ده د مشان درې څلور کتابخانې دي په مختزمه کې د اسلامي علومو کتابونه یو دمشق دا مکتبه ظاهریه دمشق دې ته زه ورغلم درې چاته ده او اته زره خو صرف مخطوطات دي پکې قلمي کتابونه د حافظ ابن تیمیه رحمه الله د لاس خط ما لیدلی دی هغې کې کتابونه د امام احمد صاحب هغه خړ کاغذ باندې په غټه صحیح نو دا غي د لاس خود لاس لیکل خطونه کتابونه مخطوطه اته زره مخطوطات تی په مکتبه ځای یو بادشاہ دی هغه جوړ کړی هغه خخم دی پکې او زه مر سره هاتې ملک ظاهر به برس شپږ سوه دوه شپېته هجري کې لیکلي دي یو لوی کتابخانه یې جوړه کړې ده عظیمه نو عرب خراب شي نو دومره عظیم که د پخوانۍ مشره شي زینا او سرتور سر بربنډ لاسونه تش کمیس پته نه چې لاندې سامان ته یې څه وکړو داسې د روس د انقلاب نه مخکې افغانستان لیدلی و کابل شهر کې دغه شان صورتحال بسونو کې به ښځې ولاړې بې را او بې خیر دی وی ډېر ښه سړی و رباني رباني دور کې هم دغه تشلي پټې راغلی مکتب بیحقی ته زه تلم مؤسسه بیحقی ته په کابل کې او درې ښځې وې پکې یوې ته مې هنوز پردې اسلامي چې کونه خو معلومې شوه ما یې څنګه پرده کړم وی حجاب شریف ما را منظور است لیکن هر راکت ها سره ما بند کنه دا راکتونه رانه بند ما یې مونږ دې لپاره راغلو چې د ګلبدین او د رباني جګړه یې کړې دې زناور دوی چې کوم نقصان افغانستان ته رسولی دی روس دومره نو رسول دا د اقتدار وږي د اجتماعي ذهن یې نه لره چې د مسلمانانو خیر په څه کې دی هر یو د یو څو ورځو د کورسۍ غږ لکه اوس احمدشاه مسعود هلک د ناوړه ته یو درې ورځې حکومت وکړو څه چل به وشي بیا به مرې که به نه مرې او د مسلمانانو مجموع حال ته نه ګورئ چې دا زه څه نو مسلمانان حاکمان دقه شان دي په شام باندې زمونږ د زمانې نه مخکې نه یو خبیث باد حاکم حافظ الاسد دی شیعه په شیعو کې نصیري دی مذهبان او کمیونستو عقیدتا یو پارټي د هغې ته بعث پارټي وایي دا خلقیان چې ورته وایي پښتانه عربی کې ورته بعث وایي صدام حسین هم بعض پاټه والا دی خلقی او حافظ الاسد دو دیش کال حکومت کوم مردار شو زیر کینو شخص او نوم لیکي جمهوریت دا جمهوریت دی یو عربو کې جمهوریت نشته سخت استبداد دومره څوک څه نشي ویلی چې دا ولې تموی بس پسته کنه دا شا زمانه کې چا څه ویلی شو چې عالم بسوی بسته کنه نا نور امامانو د خنانو به خیو کړه نو په دنیا کې لوی کتابخانه مکتبه ظاهریه دمشق ده یو په ترکو کې ده هغې ته استانه وایي استنبول کې یو په مصر کې ده المکتبه کل بیا مکتبه څلورمه په بون کې د مغربي جرمني کې نو استاد صاحب موږ ته وایي څلور سوه کتابونه هغه څلور زره یاد کړه څلور زره کتابونه په مختلفو ژبو کې د عمر ابن خطاب او د عمر ابن عبدالعزیز په سیرت لیکل شوي په هغې کتابخانه کې موجود دي د کافر په عمل کې څلور زره کتابونه د تاریخ او د سیرت صرف د عمر صاحب او ابن خطاب او د عمر ابن عبدالعزیز هغې کې موجود دی اما نه درېدلی نو عمر صاحب داسې شه درې زره یې جوماتونه جوړ کړي نو په دې چوڼۍ کې پنځه ګرجي وي څلور د عیسایانو یو د یهودیانو د جومات نقشه نشته سرکاري دا د یهودیانو ګرجه وه فري مثل به هغوی ته دا مسلمانانو قبضه کړه او یهودیانو څلېدل نو جومات پکې نو دا څلور ګرجي دي د عیسایانو هر یو سره بې اندازې ځمکه دا وینه مخامخ ته زموږ خوا ته لوی لوی ځمکې ورکړي او لویه مقبره یې د عیسایانو جوړه کړې د مسلمانانو نشته دا چې څومره جوماتونه جوړ شوي دي اوس وروستو دا خلکو چا په دوکان جوړ کړي دي چا په کور جوړ کړي دي خپل کور باندې شخصي ځمکوبان، سرکاري ځکه اربابان چې مردار دا ټول غلامان او د انګرېزانو لوی لوی عهدې به یې ورکړې وې ځمکې به یې ورکړې او مسلمانان غریب غریب مسلمانان کې د افغانستان ګورې غریبانانو فتح کړل د لیډرانو نه کې لیډران په مزو کې ناست مردافار او پیسې به جمع کول غریب کې جذبه درد دی پټ نو دا کوفی او د بصری نقشه عمر ابن الخطاب جوړه کړل د درش په تو کال عمر کې به یو ایرانی مجوسی په چاړه واله وو غدا په بشقان په جمعه ویل شهید شوی د حضور خوا ته خښ دی د قدمونو سره را به شي در نبی کریم او ابوبکر صدیق او عمر صاحب دا درې واړه یو کوټه کې خښ اینه دیوال لا تو دی دا غینه بل دیوال لا تو دی دیوال باندې غلاف ته تکشین د ترکو زمانه او به دا غینه عظیمه پنجره راتاو فولادی دویش گز اوگدا او پینزل لز گز اپلنا مولانا قاسم صاحب دا دیوبند چې چا جوړ کړی دا هغه جسم جوړ کی د خټو په شکل دیوال باندې کیږي په چنار کې یا په پړ دی ونی بیا او موږ علی سنت ته پرستاران عمر وای نو هغه جواب ورنک کې ناس خپل معلم نه رام کې ناس ته هندستان او ګرم ملک وی دا شاګرد به بوز ما ته وای که تا ته وای وی نه صاحب تا ته وای وی تا له هوا درځي او کنه وی او راځي وی شپږ شپږ شلې کارته د مثلا رحمتونه په حضور پاک وريږي او په هغې کې چې د هغه خوا ته څوک تي د هغې او پکې برخه ني بس هغه سړي توبه وکړه مسلمان یو سړي اتر لګولي خو شاته چاپېره خلک پسي منهاج السنت یو شیعه کتاب لیکلی د منهاج الکرامت نو حافظ ابن تیمیه د اخبارت کې دو جلدونو کې کتاب لیکلی دی د مذهب حق د اثبات لپاره منهاج السنت دا ځان لواله نو فقه عمر ابن الخطاب ځان لواله خدا دلته نه ملاویږي عربو کې ملاویږي حضور پاک ورته دعاګان شیعګان یې سخت مخالف ایرانی وجلم دی د ایرانیان داسې خبیثان دي چې دا کوم قاتل شو دا د مغیره ابن شعبه غلام ابو لؤلؤ اصل اتشتما د محرم باندې واله دا ذل حج پرم به محرم وفات شو به درې ورځې جمع نو عمر صاحب رضی الله تعالی عنہ دا دیم خبره شو کنه دی دریم خبره بیان د الفاظ مفرده او د معانی او د لغوي او اصطلاحي منبر صيغه د عالي ده او معنی د ظرف مکان ده یعنی زه د اوچتوالي د اواز هغه منبر دی منبر ته ځکه منبر وای چې په منبر سړی کینی نو اواز یې لرې رسی په خوا خو لوډ فکر نه وی کنه نو زه د اوچتوالي د اواز منبر ځای د اوچتوالي د اواز دی نو صیغه د عالې ده او معنی د ظرف مکان ده لکه مرقات صیغه د اسم علی کبرا ده او مرقات وایي پوړو ته هلکه چې څوک وروسته راشي هغه مرګونو سره هغه سبق بیانوي دریم دیم لفظ د انما انما ته تاکید د تاکید وای سو کوئی دا معلومه دا شو چې دا مرکب دی د نفي او د اثبات علامه سکاکي وایي نه ما د پاره د تاکید دی او ان تاکید ما د تاکید تاکید التاکید خبره دا ده یقینا زمونږ د پښتانه ملیان داسې ترجمه کوي انما خبره دا ده بله نه ده ځکه انسان د ارادې او د نیت خاوند دی فعل عام دی حیواناتو ته منسوبېږي عمل حیوان ته نه منسوبېږي دریم دا چې عمل تعلق د درو واړو سره دی د زړه سره د ژبې سره د بدن سره دا فعال تعلق صرف د جوارح سره سلورم دا چې عمل کې استمرار وي یو ځل کار ته عمل نه وي او فعل تقاضا د استمرار نه کوي نو چونکه دلته مسله د اراده او د نیت په نو لفظ د عمل اختیار کړی شوی دی نه د فعل ځکه رسو تقسیم په اعتبار د نیت سره دی انما الاعمال بالنیات عمل هغه افعال شو چې تعال هغې کې دخل د اراده او د نیت وي نیت ارادی ته وای اراده قلبیه امام غزالی معنا لغوی چې بیانې نو داسې وای انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرضه من جلب منفعة أو دفع مزارة حالا او معانا دې تنیت وي بیا دا سره نیت څه ته وایي هو انبعاث القلب دا زړه راپورته کېدل نحو ما يراه موافقا لغرضه په طرف دا شي چې دی خپل غرض هغه کې ویني من جلب مصلحت منفعت صحاصلی پکې او دفع مضرت یا ضرر ځان نه دفع کوي اول د پاره تمیز د عبادت دا یو سړی ډوډۍ خوراک کاټ پریدي په نیت د روژې نو دې ته روژه وایي په نیت د عبادت او که ډاکټر ورته وایي پرهېز وکړه ته به ماښام پورې خوراک کاک او اوبه نه څکې او نو که په نیت د شفې کړي نو دا علاج دی عبادت نه دی نو یو ته عبادت ویل شو بل ته عادت ویل شو نو دواړو کې خراس کاکا او د اوبو نه پرهیز دی خو یو په نیت د عبادتي یو د پاره د صحتي نو که نیت د خدای وي پکې عبادت دی که نیت د خدای پکې نه وي نو عادت دی د اول موضوع د استعمال شو چې نیت د پاره د تمیز د عبادت وي د عادت دویم د پاره د تمیز د عبادت وي د عبادت یو عبادت د بل نه پس جدا دی په نیت لکه دوه رکعاته سنت د سبا او دوه رکعاته فرض د سبا مونږ کې خو څه فرق نشته هم دو رکعت دی دا هم دو رکعت ایکم فاتحه او صورت دی او د ایکم فاتحه او صورت دی هغه شروع د الله اکبر نه انتها په سلام او د ایکم نیت باندې فرق راځي کنیت د سنت او کنو سنت او کنیت د فرض دی او کنو فرض ادا شو نفلی او فرضی روژه، نفلی او فرضی حج، زکات واجبه او صدقه نفلی دا ټول جدا کیږي دا په نیت سره جدا کیږي نو د پاره د تمیز نیت د پاره د تمیز د عبادت د عبادت چې دا کوم عبادت چې کوم نوع دریم موضع د استعمال نیت د پار تمیز د معمول له راضی د معمول له آخر دا د صد پار کو په دې کې فرق د ریا او د شرک راځي د عبادت او د توحید دا عمل زه د خدای لپاره کوم که د خلقو د ښودنې لپاره کوم نو د پاره د تمیز د معمول له د بل معمول له که معمول له د خدای وي نو عمل د خدای لپاره شي او که معمول له د انسان وي د ده دپاره یې کوم شهرت وي ریاکاري وي لیزري وي نو هغه د هغې دپاره قیامت پر ورځ به خدای پاک مجاهد عالم او سخي سړی راپورته څه دپاره دې کړو دی وي ستا لپاره دروغ وایي دا خو دې د پاره چې ما ته خلک ستر مولا ووایي دا دې د پاره کړو چې خلک وي ډېر لوی بهادر شي دا خو دې د پاره کړو چې خلک وي ډېر لوی سخي دی هغه خلک ویلي دي چې کوم شي د پاره دې کړو هغه وشو نو مواضع د استعمال د نیت درې ځایونه شو د پاره د تمیز د عبادت د عادت نه د پاره د تمیز د عبادت د عبادت نه د پاره د تمیز د یو عمل د معمول له د بل معمول له آخر نه چې دا د څه د پاره کوم د خدای د پاره کوم که د ریا د پاره د شهرت د پاره د یو بل دنیوي غرض د پاره پنځم لفظ امرؤن امرون سړی ته وایي خو دا داسې ناشنا لفظ دی په د نحویانو په اصطلاح کې چې دې په دوه حرفو اعراب جاري کېږي د عربۍ خو په الفاظو کې په حرف اخیر اعراب جاري کېږي زیدون زیدن زیدن دلته په دوه حرف حمزه پرې جا ان امرؤن ریم می مضموم کړو حمزه رأیت امرأت ریم می مفتوح کړو ضرب حمزه او مررت بامرئن ریم می مکسور کړو حمزه نو دې کې حرف ما قبل اخیر تابع د حرف اخیر دی په اعراب کې